بسم الله الرحمن الرحيم فصل في الاستنجاء دا فصل بیان د استنجاء شی په احکام د استنجاء شی استنجاء استماع استعمالیږي د نوم او استجمار استجمار استعمالیږي استجمار و استطابه د غدري وړه اصلاحات او د نومینا کنه د دیوشي دي راي چې غټه بولې کو یا وړې بولې کو په کون یې باندې چې ځون صفه کوي یا په یې به صفه کوي دته استطابه وته وي امام تحوی صاحب د دې پر استطابه ټکسم لوي کنه طلب د طهارت ي د ه محل طهارت غوښتل استطابه استجمار به تل شي کنه استجمار د جمرې نه د جمره د وړې کونی ته ویل شي طلب د وړې کونی سای چې بولې کو وړې غټه بولې به کنه کونی وته وړي او په کونی باندې ځون څه پکوي استجمار و استنجا به تل شي استنجا د نجوې نه ده نجوه د بنی دم غنګي ته ویل شي کنه استنجا طلب د ازالې د نجوې د د ګنګۍ د ازالې د ګنګۍ د لرې کولې کنه طلب او تلاش یا نجوه مکان مرتفع ته ویل شي چک زوی ته ویل شي سړی چې وړې بولې غټې بولې کو بیا په چک زوی پرې کنه آر نسی دا دې تلل شي چې مخته چک زوی وي کنه چې لیدل نشي طلب دې کنه نجوه طلب دې مکان مرتفع الاستنجا سنت استنجا دا سنت مؤکد دو مؤکد سنت دو کنه چې قریب د وجوب ته الاستنجا سنت استنجا سنت دو په کون یې باندې یا په یې به باندې لأن نبي سم واظب عليه نبي سم په دې باندې مداومت کړه دا په دې حمیړګرات کړه ده دا دې که دا سول وردېږي چې استنجا خو د او د سود سنت نه دو به دا هدې ملو کنه د او د سپ سنن شی ویل نه کړ ذکر ادي کا کنه محل وو آی مکاوا ادي کا ذکر کړی وای چې کوم ذکر د او د سود سنن به کنه بیان وو مز مزاد او استنشاق تا کنه درې درو اندامي زل دی په چارو چې پیګه سنن شی استنجا ذکر کړی وای چا خدا ویلی دی چې د سنجا ذکر ذکر نه کړ ذکر چې د سنجې ذکر په کنه په قرآن پاک شنه روغله قرآن پاک خو د مخ منځ دی لوس منځ لیکنه او د سار ما سودو پښې منځ دی د سنجا ذکر په قرآن پاک شنه شته ذکر د ذکر نه کړ ذکر خدا غي توجیه ذکر سې کوي چې قرآن پاک خو د مزمزه ذکر نه شته د استنساق ذکر نه روغله چې خلې وینځل پې دی منځ کنه و ا د ي ک ا ف ا س ن ش ذکر شوي دي ريا خبره ده چې کوم د او د سنت په دوانه من دي یو هغه دي چې د د سو په تکرار سره مقرر چې او داس کې به هغه بیا کې او داس چې کې کنه لوس په مینځ درې ورا بسم الله به ویای خپل به کنه مینځ مسواک په استعمالوي پیځ به مینځ کنه سوره چې او داس کې دا سنت په بار بار سره کې په خلاف د سنجینا چې دا سنت او د سدو هدا یو ورې دو کنه یو ورکه سنجا وکړي اس کچره بیا د څه ضرورت پیښ شو او بول دې نه وکړي به به سنجا نه کوي چې کې به دا بدعت تا کنه به نه سنت نشي وته ویلا نه دا قسم سنت تا کا چې دې کو د څه په تکرار سره دا نه مکرري ګوشه قسم سنت ته دی وجه نه دا ویل جدا کړل او بل دا چې په دې شو ازلات د نجست حقيقي دو کنه حقيقي پلیتی در پر لګولې دو کنه اګه ازلات دو ځکه په دې باب شي کنه باب تطهير النجاسة شكرا داغا فصل رول بشار دي داغا دي پرتي لري كول دي ويو محل پر پرتي شاخ دو لري كول دي ندي باب سرا منسبت لري كن ندي نجاسات حكمي سرا أن استنجاء سنة استنجاء سنة لأن نبي سم مواظب عليه نبي سم قد يبنى مواظبات كلا ده نبي سم قد يبنى حمد قرات كلا ده او په کوم فعل باندې نبی سم مواظبت وکړو هغه سنت وي سول دا وردلی چې نبی سم مواظبت خو د امراد وجوب دو نه د سنت او ته خدا دې کنه دلیل د سنت ته پر تر وې اې دې پر عبد الغفور نقطه لیکي کنه چې سره د ترک احیانا کله کله پریش یادو نبی سم په دې باندې مواظبت کړ سره د ترک احیانا کنه او مواظبت سره د ترک د امراد وجوب نه د امراد اس کنه سنتیت ته نه دا سنت واجب نه دوه دا ما تجاوز چې په قدر درهم نه ډېره لګولې وکنه بیا خو فرض دو او کچېره تجاوز یې کړو په قدر درهم ما منداز باندې بیا واجب دو او کچېره تجاوز یې بالکل نه وکړه بیا سنت دو او کچېره بالکل کنه بول دندې کړی نه دې وړې بول کړې دي نه دې کنه خاطه بول کړې دي کنه اسه بود مده وچلې دو اګنه استنجا کې بدا بدعت ته چې څنګه ګنی وتلې وته استنجا کې بدا بدعت ته عام حالت شي دغه سنت ته ويجوز في الحجر روكيجي په سنجا شي کنه کونه حجر تیږي ته ویل شي تیږه کافي کیږي چې پاس را کنه ازلا دي نسبت کیږي و دې حجر نه کنه شویا تیږه نه مراد چې بالکل کنه د سنگي مرمر وند شویا وی کنه زنا تیږي خو ډیره شویا وی کنه هغه پیله سای کا کار کو کنه سنا سبب برغون دې کنه عامه د کونی کنه چې سر کې برولې پشه چې ازلا کو کنه او پرتی دې نه وری ککړوي دې نه څنګه مرمره مر کوړی نه مراد کنه یا بالکل کنه شوي وما قام مقامه یاغه چې دې په ځای باندې ریږي لیټه میټه کسا په لیټه باندې په کونه ډیر شا کېږي کنه ډیره جذبه وي لیټه کسا یا کنه خورې کسا يمسحه حتى ينقيه يمسحه د زوی به په پیجوي مثلا پیجولې تورې مسکوي به کنه دا محل به مسکوي حتی یونکو حتی چې شي د زوی صفا کو تنکیا صفا کو کته ویل شي دا ما چې د مر کونی سه ملوار یو چې سموا چې د زوی صفا کې کنه دا کپ یور غلا کپ دویر غلا کپ دریر غلا دته ما کسا کچ درې کونی مې استعمال کړ نه به نه استعمال و چې زوی صفا نه ویا يم سو د زوی به کنه سم مسکوي چې حتی چې زوی سره صفا کو لأن المقصود هو الانکاح مقصود د سنجنه هو دا کنه صفا یو دام مدار کنه په تنکیا پر راځي تنکیا په څه وخت رولا کنه په څه کوړی باندې یا په څه ورې بیک تنکیا رولا سپیره ولا باس اسنجا وشو لا کنه کپ دوی وی کپ درې وی کپ سلویری وی وقال شفیع رحمه الله لا بد من الصلاه امام شفیع چې خلاصای نشته ادرې کنه کونی نه هغه تسلیث واجب بلی چې درې کنه کونی دا واجب دی لکولی اسلام وليستنجي منكم بسات حجارنا اسنجا د کوم په تو شکل په درې کونی سره دا امر دا دا امر د پر د وجوب وخلی ولنا قوله عليه السلام امیر دلیل دا قول د نبی اسلام دا چې من استجمره فلیوتر کیم سای چې سنجا کو ته ویری می چې سجمارا وته ویل شي کنه سنجتا من استجمرا چا چې په کونی سنجا کړلا فلیوتر ادا توک استعمالوي درې د استعمال کو په سلویر د پنځه استعمال کو فمن فعل فحسن چا چې تو کنه چا چې دا چر وکړه به شاچر وکړه به تر دو ومن لا فلا خرج او چا چې نو وکړه به څه تنګی نشته په دبونه ومن لا فلا خرج په باندې څه خرج نشته څه تنګی نشته بونه نه کنه دغه درې ولا څه واجب نه ده وما رواه متروك ظاهره ا حدیث چې دل کړ کړه دا دا متروک ظاهر دا ظاهر یې پته شو دا په ځکه دا یا په باندې عمل لکو ظاهر خدا دا چې درې کونی به خامخا استعمالوي من ولې سنجې منکم مثلات حجارن حالانکه دا پرې شدا کړه په دې باندې عمل دای نکو فانه لو اسنجا بحجرن کچری یو سې اسنجاو کړ په یو کونی باندې له صلات اخر پین چې کونی درې مخینوي درې کې نه روي درې مخینه وي داسې کونه وکنه یا ریټه وه جازه دا استنجاره و د برجما په اتفاق سره امام شفیع صاحب که چې بعد دغه یو کونه کفی ده کنه ایو مخ استعمال کړو به د بل مخ استعمال کړو به د بل مخ استعمال کنه درې کونی مار وره مالی مشکل چې به صلات حجار کنه چې دا ظاهری معنا دا مراد نه چې ور ظاهری معنا مراد نشو کنه نه به دې کنه دا دلیل و چې درې کونی دا واجب دي کنه دا بیا کنه دغه د په دې پر دلیل کړو بدن صحیح کړي وغسل بالماء افضل او من ذل یې کنه پاس ته کونی نه په یبه سره دا افضل دی دا ادب ده یعنی په کونی باندې صورت شلا په یبه باندې ادب او افضل شلا لکولی تعالی مطلق هو کنه صورت کا په کونی ویا او کا کونی وی کا په یبه صورت تو کنه هو کا په کونی دی وکړه بدره باندې په یبه باندې مزل دې پسې بداغه افضل دی اوس مستحبه طریقه ده لقوله تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا هدايه كريمه دي وجنه فيه رجال فكبده مسجد كباشي سري دي يحبون ان يتطهروا چې هغه دوسته غړي شاګړي چې د شاپو کې حاصله کو مدینه مرشي جماعت تا کنه کوبا وته ویل شي کوبا محله د پاشه جماعت تا مسجد کوبا وته قرآن پاک شکل اې دې حال کې الله پاک صفات وکړو فيه رجال يحبون ان يطهروا په دې کو باشي سړی دی چې هغه د شاپو کې چې دوسته غړي کنه نزلت في اقوام نبي سم ميرو پښتنه نو کړ چې خدای پاک تو سه مت حق لیدو تو سه سا عمل کې سچار کې سر وې چې مې خو دې نه پیړي دې چار خو نه کې خدا چار کې دا مې دتا مې خلک چې غاټه بولې وړې بولې کې ن او په دې ټه باندې ځول څه پاکي به دنه بده به په یبه باندې به استنجا کی لکه عام د پښتنې عادت ته کنه دا به سم چې دا غواجه دوی چې الله په کتو صفات کوي په سپوی باندې کنه نو درت بیا کوامه نه نظر شو ده پرې د کومشه قالو يتبعون الحجاره الماء چې پسې کوله به کنه په کوړی پسې یبا دوه مفعول اول يتبعون الحجاره الماء پسې کوله به په کوړی پسې یبا په کوړی پسې به به یې به سملوله په دې باندې الله پاک دې تعریف وکړو صفات یې وکړو چې دا شاپ کنه شاپ کې دا دوست غړي ثم هو ادب دنا بعد په دې به باندې استنجا د مستحب دو وکیل سنت فی زماننا چا ویل دي اکیل حسن بصری دا مجتهد ده چې د مش په دوره شې د مش په زمانه شې چې په یبه باندې استنجا سنت دو لکه په کول کې سنت دو بیرنګ په یبه باندې سنت دو او دا چای نه دی په شي کنه ان سبا خلک او د سموت هغه ډیر نری بي اے خلک به چې کنه یبعرونه بارتن قبضینا به وچ کنه وچ وچ پچې به کنه وانتم تسلطون سلطنه چې تاسو وسی په کیسه کنه محل ډیر کا کړه ویسته بلکې فلګزې دي کې چې مطلقاً سنت تو کنه په هر از مناشې کنه ځکه چې د عائشه سي په روایت ته چې نبی سم به کنه ای به یبو سره وړل نبی سم چې سنجا کله کنه به یبو سره وړل کنه انده نبی سم معمول و همیشه کنه په یبه به سنجا کړل نه دا نه چې مش په لاشه مطلقاً دغه په یبه باندې سنجا دغه سنت ته وکیل سنت په زمانه نه او چې نه په یې کنه ادب نه دوه د په یبه باندې سنجا د کون یا بات دا مش په لاشه سنت ته ويستعمل ما خو په يبه به سنجا ورته کو چې دا سم مکان ميمي کړ چې پاشه زول پټول شي کنه زول په ادب کول شي وته په يبه باندې سنجا کو د سنت په وته د کوي یا پټکای مټکای وی سړی پټکای پر وچوي کنه او کچیر دا څه زوی نو چې په باندې کنه په پټه شده سنجا کړل شول پټکای مټکای نشته او کنه خط اعلان دی په ویلې په لښتي باندې یا په تلو باندې جواب ورکښنی غوسه خانان شته کنه بیا دا د حرم ارتکاب ده چې د ادب زویمی مې کنه چې پټکای مټکای در مچولا شي یا غسل خنا دو سکت نه ویني و ته به کنه په یبه باندې سنجا وکا ويستعمل ما الى ان يكافي غالب الظن انه قد وهراه یبه به استعمالوي ته ده حاضر سي چې واقعیا شي د په غلب ګمل شي چې دای پوک شو په یبه شکنه ورین نشته کنه درې ورا وچول سلویر ودا وچول پنځه ورا چې وکړه چې تو غالب ګمل پوښي ته زپوک یو ولا يقدر بالمرات پورې باندې بنا اندازه کېږي الا اذا كان موسوسا مګر کچېره دا سنج کوي نه کا وسوسي وو به اې د پرا د وسوسه ختمو کې د پرا به انداز مقرر کی کنه او یو قدر به ثلاثه انداز بشي په درې ورسره چې ته په درې نه دیته یې به نه ورچوي کنه چې د وسوسه ختم شي اندازه کېږي به کنه درې ورسره د په حق شي دا اختلاف در شوه دا چې بدن د یې بېله بهره په بل شي په کېږي که نه په کېږي امام محمد صاحب چې بدن بهر د یې بېله په بل شي باندې نه په کېږي که نه کپړه مپړه په میدله شي دو ته چې وکړه چې الا المایع ا ت ش ر ا و ک ل ا چ م ي ع ر و د ک ن ا ف ب د ن ش م ي ع س م ل و ل ش على ما بين ا ف ت ر ك ا چ مشكله مخش بيان وكره وهذا دا مطلب ده چې په دې شی سای کې سنجا کو کوي کړي به سنجا به وشي کنه وحال دا ثبت ده چې بهر دې کړي بنا یا د میاشنا په کونی به اکتفا نه کو لأن المسا غير مزيلنا ځکه چې په کونی پیجول دا نه دې لري کوي کې پلتې درا دا پلتې لري کوي نه البته کابوی کابه یې کو کنه په دې ټیم کې سنجا کې په کار په کونی سنجا کې به هي د زوی څخه پکړل نه بلکې به ونه کم کړی دی دی وجنه کچره په کام یې به شو کښنست دی په یوه دی کنه استنجا کړی و به د یبه د مردوړ کړی یا کی تر ګاټ شي به یبه د مردوړ کړی الا انه اكتفي به في موز استنجا لیکن اکتفا وشله په د مصحب نه په زوی دی استنجا شه چې کی مې استنجا زوی دا چې کی محل دا کدا دي کړو کنه به پریټه بده چار کړی فلا يتعداه د دې مسه کنه دا مسه به د زوی د سنجې نه بل ته نه مو تدې کېږي چې کتیر نور کا کړو کنه بیا په لیټر باندې سپاکا نه چې تجاوز یې کړو کنه په مخرج نه زیو ته راشي به سبا دې بنا به نه کفي کېږي خو چې سمره تجاوز یې کړو ثم يعتبر بالقدر المانه مرأ موز سنجائه دا چې پرې پېنه زیو تجاوز یې کړو کنه پر پی نه زیوت زوی کا کار وی د زوی د سنجین علاوه متبرری به بل امقدار منه ما سوا د زوی د سنجینا چې کیم د مخرج خلود وکنه دا د بنو سره شمیرې دینه ما سوا چې کنه قدر مریح تر سه ولا وی پر پی نه زیتای زوی په کار وی کنه به به یې به استعماله وی هنه به حنیفه او به سفر الله شخینه په نمونه لسکوت اعتبار ذالک الموضوع د وجه سکوت د اعتبار د غزوی نه چې کیم د سنجا خپل زوی دا د اعتبار سکت تا ځکه چې په داسې وخت کې سنجا می سنت بلې چې سنت ته شریعت دغه بدلول نه متبروي کنه دا دې کده ککاري خیر ده سنت چې سنت یې وتوی دا مدل چې ککا یې کنه کای سنجا د نوکا بیا د میز سره وکړي نه دا غزوی کنه دې ککړولا و دې پلیتولا کنه سره شاید سکت کړه ده البته دې کنه مورا دې مخرج نه مورا چې په دې پیدا زیات انداز باندې کار وی کنه به په یبه استعمالوي به فرض ولا او کاری په مقدار ویلا بلا بیا واجب ده وعند محمد مع مولى سجاي او محمد صاحب المسراد زوی د سنجه ا مقدار منه د زوی د سنجه به سره شمره اعتبارا بسائر المواضع او شخن وی که چې نه دا د اول نه شریعت کنه ختم کړه دا کنه سکت کړه دا او د محل ولا دې ته شریعت د بار نه ورکړه په دې کې منزل لیا کنه پریټي په جوول سنت مې تبلی شو دي کنه دې ته نشه د بار اعتبار به دې نه کنه ما سواوي کا پری په مقدار ته ورسې به واجب دو کا پری په مقدار نه زیاته وکړه بیا منع دو لحسن مقصود ځکه چې مقصود چې انکار وکړ هغه خسره شي وي و د اړیکې نه څه شوی اړیکه نه مراد چې بالکل شیشه وندې شوی وي که نه سل شي به بروره چې وي که چې څه په یو خورو وري که نه وما لني فروس النجاحته علت النهي په لط سي امر درولا ده علت نه ځکه معنی کو چې د خپل نجس ته امر دور ده به دا څنګه پکړه پکې دي پر استعمالوي وفي العزم كونه زاد الجن په خروب شي باندې به سنجار نه کو بسکټ ته سره دا یا ډباله دو یا مړی دو کنه لانه اذاعه زکه چې دا دې کنه مور بربدول دي نعمت ته مړی کنه خروب ته پر سمری دي اده بربود کړه او اسراف ته دا حرام ده دا رنګ بل کړه چې داسې محترم وند شای وی کنه ریموټ دا یا قیمتي وند کپڑا دو کنه یا کاغذ دی کنه محترم شاید په کاغذ به سنجا نه کې ځکه چې پابند لیکل کېږي کنه ریمول دا کنه یا بل قیمتي کنه کپڑا د پابند سنجا نه کې ځکه چې مول بر بدول دي البته نه سبا دا ټیلی پیپر دا کال څه ملېږي سوا دې سنجینا بل پیدا دې پر دنه ده ا د غیر پر جوړ ده کنه سنجې دې پر بیا په دا باندې سنجا جایز ده ولا به یمینه ولا به سنجا په شای لود باندې کو